بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم سوره نساء دی خکل خکل مسئله بیانیږي زیات زور په دې باندې او اخلاص للهیت او د ریاکارۍ او د شهرت نه ځان بچ کول وی دا د منافقانو کار دی چې که موس کوي هم د ریاکارۍ لپاره کوي که بل عمل کوي د دې لپاره کوي چې شهرت وشي مسلمانانو تاسو د دې نه ځان ساتئ ان شاء الله چې زمونږ او تاسو به یو اندازې پورې اصلاح شوي وي نن مسله دا الکه د خلکو قدر کوي د خلکو بیزته مکوي د خلکو پسې بد مه وایې پلانې داسې دی پلانې داسې دی د پلاني داسې حکم د پلاني داسې حکم دا بد رد خبره ښکارا کول دا نه دی پکار دې سره سي ماحول هم خراب شي خپګان هم راځي نو دا بل خبره چا پسې پروپاګاندا کې د چا بد وي د چا چې دینو کنزل ورته کې دا کول نه دی پکار یو صورت کې پکار دی چې تا سره ظلم شي وي او تر اپاسه د ظالم د ظلم اظهار کې یې قوم ته کې یې حکومت ته کې چې هغه پلانې ظالم دی ما سره د سې وکړه پلانې ظالم دی ما نه دا شی واغش لا يحب الله الجهر نخوخي الله پزور کولو بسوء من القول د بد خبرې اچاله دا جایز ندی الا من مگر خکارا کول دا غچا ظلم چې چا سره ظلم شوی وي او مظلوم را پاسی او د ظالم هغه بد بیانوي الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه سره ظلم شوی وي وکان الله دی الله سميعا اوریدونکي الله د مظلوم دا پریادونه دا اوري دی الله سميعا اوریدونکي د پریادونو د مظلوم او علیما خبر دی په حالاتو ظالم چې کم ظلمونه کوي پاغه باندې الله خبر دی بیا مسله ده ان تبدو خیرا کچره تاسو خکارا کوي یو خکار للهیت پکې وي اخلاص پکې وي ریاکاری پکې ني خو یو نیک عمل ښکارا کوي ان تبدو خیرا کچره تاسو ښکارا کوي یو خکار اوس پیسې را واخلې او د یو غریب سره خکوي اوړه راوالی د یو غریب سره خکې او ښکاره کې او تخفوه یا تاسو پټ کوي هغه هغه خکار کې خو پټې کې دوشو او تعفو یا تاسو عفا کوي عن سوء اند بدونه یو سړی د سره بدو کی او ته وته وی چې رو رزه د نه بدل نه علم زه ته ما معاف کړي او تعفو یا تاسو عفا کوي عن سوء اند بدونه نو څه دی فان الله یقینا الله پاک چې دی کان عفوا قدیرا هغه دی عفو کوونکی او قدرت لرونکی ایو حدیث کې به درته راشي تاسو ځان کې د الله تعالی صفتونه پیدا کړئ نو د الله یو صفت دا دی چې عفو هغه عفا کوونکی دی تاسو معافی کوي او بیا الله دسه معافی کوونکی دی چې قدیر قدرت لرونکی هم دی دار سړی د د لاندې دغه په د پاسه دی او بیا هم دغه کوي عفا کوي پاد نو پکارو چې مونږ مو کو ځکه چې زمونږ به یا طاقت ولرو یا طاقت د بدل اون لرو خام ان الذي زجر ان الذين يكفرون یقینا هغه خلق چاوی کفر کوي بالله په الله لکه يهود هغه خلق چاوی کفر کوي په الله ورسوله او پر رسولانو داغو ويريدون واغوي اراده کوي ايفرق بين الله ورسله چې هغه جداوالیو کې په منځ د الله او د رسولانو د هغه کې یو سړی وي د الله او د رسولانو په منځ کې تفریقه راولي مثلا دا وایي الله منم خو پیغمبر نه منم لکه موجوده وخت کې یو جما یو ډله ده او لوی زور دی مالی هرڅه هغه ته وای پرويزيان هغه الله مني د الله رسول هغه نه مني یا يهود دي يهودو هغه فرق کوي د خدا ملغه دی چې د آدم علی السلام نراواله تر د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول یو ځای کو او مونږ وایو دا ټول ګلونه دي او په ټول زمونږ ایمان دي دا بد نصیب دا وای چې په موسام ایمان دی په تورات هم ایمان دی خو عیسی او انجیل او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او قران دا نه منو ورته تفریقه کوي زمنو نؤمنو ببعض ونکفر ببعض دا بعض منو بعض نه منو مثلا عیسی علی السلام نه منو حضرت محمد نه منو ويريدون دوی اراده کوي ان يتخذوا چې دوی اونیسی بین ذالک په منځ د دې کې سبیلا لارا په دې منځ کې ځان له یو بل لار جوړه کی نو لکه منځ کې بل لار چرته ده خو یا کفر دی او یا اسلام دی اسلام دی ته وایي چې په تمامو انبیاو ایمان او کفر دا دی چې ته پکې تفریقه کې نو ستا په منځ کې بله لار راوباسي چې نه دغه منم او دا نه منم اولئک دقه خلق چې دي هم الکافرون او ماغوی کامل کافران دي حقا په حقا اولائک دغه خلق چې دي هم الکافرون او ماغوی کافران دي حقا په حق وآتدنا للکافرین او تیار کړی دی مونږ د کافرو لپاره عذاب مهین عذاب سپکونکي ګوره قرآن مجید کې چې د سپکونکي عذاب بیان راشي نو سره ټکه د کافری عذاب مهین سپکون کې عذاب د چا لپاره د کافرو لپاره مسلمان ته به یا الله عذاب نه ورکي او که ورکي نو د سپکاولو لپاره به نه ورکي د پاکولو لپاره به ورکي چې د عذاب سره دی د ګناهونو نه پاک شي بشارت والذین آمنو هغه خلق چې هغه ایمان وروړي دی بالله په الله ورسوله او پر رسولانو داغه ولم يفرقوا هغه فرق نه کړي بین احد منهم پمس د یو د دوی کې الله او رسول باندې ایمان او په تمام انبیاء ایمان اولائک دغه خلق شری سوف یؤتیهم زر دې چې الله به ورکې دوی ته اجورهم بدلې داوی د دې ار یو عمل والله دوی ته بیل بیل بدله ورکی او که تاسو وایئ چې ما ګناهونه کړي دي نو وکان الله دی الله غفور الرحیم بخون کې او که بخل کوي خو دا بخل د الله داسې نه دی لکه مونږه مونږ خو که بخنه کوو څه تمه کوو یا بل څه وکړو نه دا الله بخشش صرف د هغې تقاضا رحم دی رحیم رحم کوونکی دی د يهودو سرداران رالل کعب ابن اشرف او یو څو نور کسان رسول الله ته وای چې موږ به پتا باندې علي ایمان وروړو چې دا قران مجید لیکل شوی د تورات په شان مونږ ته راوړي تورات چې څنګه لیکل شوی د الله د طرف نه دی نو دا قران مجید هم د الله د طرف نه ته مونږ ته لیکل راوړي دا نه منو چې تا ته په یاد باندې ویل کیږي نو الله دا دغه وک یسالک سوال کوي تانا اهل الكتاب خاوندان د کتاب چغه يهود دي دا يهود تانا سوال کوي ان تنزل عليهم چې تنازل کې په دوی باندې ان تنزل علیهم چې تراو لېږي په دوی نازل کې په دوی کتابن کتاب من السماء د اسمان نه د اسمان نه لیکل شوی لکه د تورات په شان کتاب دوی ته نازل کې کې دی شي چې رسول الله په دې خبره باندې خپه شوی وي نو الله تسلی ورکوي چې خدای په خیر کې نو د لیکلو نه خو اورول اسان دي استاد یو سړی په کاغذ لیکلې خبره درکې نو هغه اسانه ده کنه په خلی ده ته وایي دا د خلی وینا اسانه دی لیکلو نه نو الله پیغمبر ته تسلی ورکوي د دوی کار داسې د خیر د خپکیږه ما دا بیزا یا سوالونه دا د دوی عادت دی فقد سألو یقینا دوی سوال کړو موسی د حضرت موسی علی السلام نه اکبر ډیر غټ من زاهه کده دینا نن کدی موجوده یهودستان دا سوال کړی خپکی کما د دوی نیکونه نه دی نیکونه د حضرت موسی نه ډیر غټ سوال کړو غیر مناسب څنګه چې دوی کوی تور ته لاړل اول ته د الله خبرې وورې دي نلته سوي چې مونږ به پتا ایمان را نوړو حتی نر الله جهرا چې الله مونږ ښکاره وینو فقالو دوی اوې ارن الله اوخایا مونږ ته الله موسی علی السلام ته وای ارن الله اوخایا مونږ ته الله جهرتن ښکاره خو دا سوال د ځان په یولو د پاره نه دی ګوري الله پاک په دې ډېر خوشحاليږي چې ته سوال کې او د ځان د په یولو د پاره کې نه دا سوال د ځان په یولو نو بلکې د زده او د عناد د وجنو فاخذتهم الصاعقه نو اونیو اغوی العذاب بظلمهم په سبب د ظلم داوی د یو بدکاری خالک بل ووره ثم اتخذ العجل بیا دوی اونی وسخی په خدای باندې دا ثم د پاره د ترتیب فی الواقع نه دی مدلی چې اول هغه کار شوی او بیا دا وشو دیتا ثم دغه ویخه ترتیب فی ذکر یعنی پیله دا خبره وره او بیا دا وره ثم اتخذوا العجل او بیا دوی د بل بدعملی دوی اونی وسخه په خدای باندې من بعد ما پس دا غنه جاءتهم البينات شرال دوی ته دلایل واضحه لیکن بیام ما دوی سره ډیر اسانتیا وکړه فعفونا منګه عفا وکړه دوی ته ان ذالک د دینه واتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړ او ورک منګه حضرت موسی علیہ السلام ته سلطانا مبینا دلیل خکارا کده سلطان معنا دلیلو کې هم سید حجت د دین چې کم دلایلو الله پاک موسی علیہ السلام ته ورکړو د خپل نبوت کم دلایلو لکه عصا شو ید بیضا شو امسا او سپین لاس دا دغه د نبوت دلیل نو ورکړو مونږه موسی علی السلام ته دلیل ښکارا لیکن دلته لیکي سلطان په معنا د غلبې سره مرضی خان روب الله وی ما ورکړو حضرت موسی ته غلبه ښکارا ګوره دوی چې هغه د سخی عبادت وکړو او موسی علیه السلام واپس راغی نو ورته څه وایي فقتلو انفسکم ځانونه قتل کې اوس چا پکې چنګ مونږ کده د دومره روب او غلبه وا چې هر سړی په دې تیار شو چا پکې هغه اخوا دی خو نه کړو دا یو بل بدعملی ورفعنا فوقهم الطور او اوچت کمنګ د پاسه دا غوی غر هغه کله چې موسی علی السلام دوی ته تورات راوړو دا تورات یې وته وورو نو دوی وی یره مون خدا نه منو دې کې مسلې ګرانې دي نو الله په غر روچت کو چې منې کنه منې نو دی وعده وکړه چې منو او موږ روچت کو د پاسه د دوی غر بمیثاقهم د پاره د وعده غستلو دا وی چې د دوی نه وعده والم دا یو خبیا دوی پتیه میدان کیو ال تدوی وی چې را دا یو قسم دا دغه دی دا نسو ته وی من او سلوه دی خو زمونږ زړه څښاک چرته کې وږه وي چرته کې ساګ ماګي بل شي بل شي نه الله ورته وایي دا شیونه خو په دغه کې میلاویږي په ښاریه کې ځای ورشه ښاریې ته ورشه وقلنا لهم ادخلوا الباب او وی موږ دوی ته چې ننوځئ تاسو په دروازه د ښار سجدن په عجزه چې په دروازه باندې ننوځي سرټیټې ننوځي په عاجزۍ نو دوی چې ورننه وتل بیا تاسو ویلي په تکبر او په لوی وق یو بل د دوی بدعملي وقلنا لهم من اوی دوی ته د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې چې لا تعدو تاسو د خپل حد نه موړئ دریم وقتلهم الانبیاء او په سبب د قتلولو د هغوی پیغمبرانو له چې پیغمبران به راواغشتل او هغه قتل کړو بغیر حق پنا حق بل پیغمبر به چې ورته بیان کو دی به وی زمونږ زونه باندې پردې ته او دی بس دا خبره مکوه وقولهم او په سبب د وینا د دوی چې قلوبنا غلف زونه زمنګ په پردو کې دي دا ستا خبره ورته نه ورنه نوزي د دې وجه نه ما دوی هلاک کړ الکه پردې مردې نشتا بل طبع الله علیها بلکې مهر والد الله په دې زړونو بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون ندوی ایمان نروړي الا قلیلا مگر لک که د قلیلا معنا دا شي الا ایمانا قلیلا مګر لږ ایمان په دې بعضو راوړي خو په بعضو باندې نه راوړي او چې ته په بعضو خبرو راوړي او په بعضو نه راوړي دا ایمان قبول نه دی یا الا ایمانا قلیلا مطلب دا دی مګر ایمان د لږو خلکو چې داسې یو څو کسان لکه عبدالله ابن سلام او یا نور دی مسلمانان شو دا نور مسلمانان نشو وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او په سبب د وینا د دوی علی مریم په بی بی مریم باندې بهتان عظیما دروغ لویولا یو طرف ته به کفر کو بل طرف به په حضرت مریم باندې بهتان لګاو وقولهم او په سبب د وینا د دوی دا يهود وزان نه بدمعشان جوړ کړو رسول الله ته ووی ها منګه هغه عیسام قتل کړی دی دون زړور یو الله په منګ باندې عذاب نه دی راوستي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله تابم سبا راوالو قتل ودی کو رسول الله ته وی وقولهم په سبب د وینا د دوی انا قتلنا المسيح یقینا منګه قتل کړی دی حضرت مسیح کم مسیح عیسی ابن مریم چې هغه عیسی زوی د بیبي مریم دی او رسول الله د الله رسول وې مونږ دون زړور یو د الله پیغمبرم وجل دی خو الله مونږ ته سندي ویلي تاسو بوایا چې رښتیا وجلو الله د هغې دغه کوي وما قتلوه او دوی قتل کړی نو هغه وما صلبوه او نه دوی پسولی کړی ولكن شبه لهم لیکن مشابه کړی شو د دوی لپاره ولكن شبه لیکن مشابه کړی شو بل کس لهم د دوی لپاره که داسې معنا وکړم سید عام استادان دا معنا کوي حضرت عیسی علی السلام یو ځل په یو ځای کې او دا کاف يهود و پسې کوشش کو چې دا مړ کو د عیسی علی السلام یو ملګری و چې د سره و منافق غوندې و هغه راغی يهود ته وی چې الا راشه په پلاني ځای کې دغه دی حضرت عیسی وی ښا نو دوی را روان شو ګیرې ته وکړه چې دا غل د کوټې نه ګیره وکړه دقه وخت کې حضرت جبريل راغی او داس دغه سورې کې چت او عیسی علی السلام یو چت کې پاس اسمانونو ته وخیچو اوس دا کم سیړي چې ودته دا يهود وای چې ته ورننوځه او یې قتل کا یې رونی سبار رو باسه چې مونږه قتل کو چې دی ورننه وته دغنو عیسی علی السلام نو هغه اسمان ته الله اوچت کړو دا الله قدرت بل ډیر لوی دی د حضرت عیسی علی السلام د مخ دا شکل الله را واغشت او په دې سړی واچو د دې سړی د مخ او داسې شو لکه د عیسی علی السلام په شان چې بار وروته و یا خو نشته وی ولی نشته خو هم ته یې که نه دا د مخ داسې ښکارېدی لکه دغه هغه یې راواغېشت او قتل یې نو ولاکن شبه لیکن مشابه کړی شو بل سړی د دوی دپاره مدلي خیال لري لیکن موږ ته به استاد وی چې نه که یو بله معنا والې هم صحیح ده ولکن شبه لیکن په اشتباه کې واچول شو دا مسله د عیسی علی السلام له هم د دوی لپاره د خلکو د مشرانو چالاکی وکړه او په قوم باندې اشتباه راوسته د څه مانم ده څنګه دوی چې کله سړی وردن نکو چې ګورو عیسی نشته پته ولګېده چې اسمان دغه د چت سوری شوی چې دا خو پاس ختلی دی اوس که قوم خبر شي چې عیسی علیه السلام دی او الله پاک اسمانونو ته وخېجو نو خو دا مشران رانیسي چې تاسې لوی بزرګ او پیغمبر را باندې تاسو وجو نو اوس قوم په اشتباه اشتباه کې اچوي وی یو اسې سړی رونی و اسې او هغه غریب قتل کو او چې قتل کو جامع او صادره په واچولې وې دا دغه دی عیسی دی کله به چې چوي چې تورګه لږ مخې ګورو وی نه نه نه ګورې د د مخ ته قتلم ناروا دي او دا ګناه ده اوس قوم په اشتباه کې شي هم دقه سې پټ په پټ راواغشت او خخې کو چې د سې مونږ عیسی دی او مړم کو او خخم کو قوم به په اشتباه کې واچو غلطیا کې ورنه مس کې عیسی علی السلام نو قتل شوی ها وان الذين اختلفوا یقینا هغه خلک چې هغه اختلاف کړی دی فيه پدې کې چې څوک یې مون قتل کړی دی څوک یې نه غاسمان الله خې جوړې دی لفي شک دی په شک دی منه ددنه ما لهم نشته د دوی د پاره به پدې باندې من علم سدلیل الا اتباع ظن مگر تابعداري د ګمان دغه یو ګمان کوي چې ښه مونږ قتل نه کړو نو څه شو الله وایي وما قتلوه او دوی نه دی قتل کړی حضرت عیسی یقینا یقینا بر رفعه الله بلکې اوچت کدل الله الیه خپل ځان ته اسمانونو ته او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 زمونږ د پر ذریعہ زمونږ د اصلاح وګرځي خدای په دې باندې ته زمونږ اصلاح د ظاهر مو کې د باطن مو کې خدای صحیح تورم د خپل قران او د حدیث د رسول الله اتباع نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ تم راکې زمون اولادې تم ورکې بچو ته ورکې کورنو ته ورکې رب په قبر کې د دې خیر برکت مونږ ته راکې رب په ورځ د قیامت هم د دې عظیم خیر نه ته مونږ مو محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي په آخرت کې هم الله اجر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 روغ جوړ یې الله راولي وصلی الله تعالی علی څنګه ورنه سره دا غوونه ما پیدا نه امیا نه اخره